بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی الغسل دغه فصل دا بیان د احکام د غسل شي بیان د مسائل د غسل شي د مخ شی ورسه بیان دی او د سو او اس د غسل بیان د اتو حرت صغرا بلی د اتو حرت کبرا بلی فقهاوی ترتیب دا ځکه چې اول د او د سو بیان کو افیکه په کتبه شي ادنه بعد به د غسل بیان کو په طریقه د کنه تعلیم الاهم فلاهم سره کیم چې ډیر اهم وي ډیر ضروری وي هغه تعلیم اواز روکوي بیا چې کیم په سه اهم وي به هغه تعلیم نمبر 2 روکوي د ودسه تعلیم د اهم د ځکه چې او داس اهم د پوښتنه نه په غسل نه او داس ضرورت ډیر پېښېږي په ورې شي 15 ورا او داس کې نه دغه زک نه ډیره په چار دو چوالی دا سړی زر کې زاکو په خلاف ته غسل نه چې غسل ته ضرورت کله کله پیښیږي و دې وجه نه کنه ا دغه زکول دمر اهم نه دی لکه دې او د سز زکول چې اهم شول بل دې ترتیب دی وجه نه چې په قرآن پاک شاول د سز ذکر ده یا ایو الذین آمنوا اذا جاء اذا جاء احدکم جز د ټول وجود نه کنه جز مقدمي په کول نه اس هغه احکام روشای چې هغه ټول بدن کنه په هغه محل دا ټول بدن شي استعمالي شي چې ته غسل وی غسل د عین په زمي سره او یو غسل د عین په فتحې سره غسل منزله ته ویل شي منزل مصدر ده غسل چې د غن کس راشي بیا هغه آله ته ویل شي چې په باندې شای مینځي لکه سبین شول صرف شول شیمپو شول که نه یې بیرې پونې شولې چې شای په صفه کوي په مینځي غسل وته وي او غسل د اسم مصدر ده په معنا د اختصال سره ده اختصال معنا لمبېدل یا غسل معنا د لمبېدل فصل فی الغسل دا فصل بیان د احکام د لمبېدل شي ټول بدن منځو کې ته غسل وتوي اختصال په معنا بنده او دارنګه یې به تابعي پکې مې به چې لوم به اته غسل وتوي کنه په حدیث شی به کنه دال فاستعمالېږي هغه یې به چې پکې مې به بنده سره لوم به هغه ته غسل وي او په خپل لمبه دلته ته غسل وي وفرض الغسل المزمزه والاستنشاق وغسل سائر البدن وفرض الغسل دا یا اضافت به معنی لام ده چې فرض د غسل چې په غسل پرې مختص دي فرض د غسل یا په معنی فی ده هغه فرض په غسل شي و یا اضافت بیاني ده چې مفروض غسل المزمزه د ټوله خلې منزل دي والاستنشاق و د پیزې منزل دی وغسل سائر البدن او بل منزل دی د باقی بدن یا د جميع بدن دا درې فرض دی په غسل شه وفرض الغسل المزمزه فرض غسل ادا کې خلی منزل دی مزمزه کنه چې خلی ته بوچوي او په خلی شه وکړي چوي په دې شرح کې مبالغه ده دا څه نه ولکه چې فرض الغسل غسل الفم غسل الفم ته کنه پر سمال مزمزه ته کته مل کنه مزمزه ته ولا شي کنه چې یو خله ته وچه په خله شي به وا پر چوي چې د خله ټوله حصے ته یو ورا ورا سي کنه اس مقصود دا ده کنه چې د ټوله خله میزل اپر چول نه مطلب کنه چې پر ویا پر چوا چې خلو بالکل ورډاکه کې ولې ټول خلته یې بوره سږي بعضه مزمزه شوله وفرض الغسل المزمزه او فرض غسل ډاکه خلې منزل دي یو په دې شی مبالغه ده مبالغه یې دغه ده کنه چې آلته یې بوره سوا چې مثل غرغړاوي وي مری ته او آلته یې بوره سول کنه هغه فرض نه دي هغه مستحب دي چې رجا دې نه وي رجا دور نه وي کنه بیا د ال کا په باندې به وغړا وکنه غرغړا وکا وای به تیکا او چې رمضان وی رضا دی پښې به خطر دو کې دای شي چې دای به تیر شي زړه مت شي کنه بیا دا هم مستحب ما دا کا وکنه خطر دو دی رضا دې متوله هغه سفر واجب بندو مستحب دعا مبالغه اډا کې خلی منزل دی اې دې وجه نه فقها لیکي چې کچري یو سړی دا که څه پرته چې ملو خلک یې به وشي بیا یې خلوند صفه شوي او مبي چې کنه به وشي بیا خلوند صفه شوي دو یا خلې مې ذکر وکړ چې کنه اخلوص ته وی چې واجب دا دوی چې او مي چې به شي د سنت نه خلاف طریقې به شي کنه په سنت باندې نه پیږي چې په څنګه چل شي اخو د لاو نه سره سمان روشي کله دلا مې وی کنه کیزار وخلی کنه ودا چې ته بوسه ورسې پیړو یې کړ څه غوي اټوله کې ځا خلې ته وخت وسو کنه په ګرچولې وشي او ملوخ چې شي هغه په سنت طریقه شي کنه دا لښلې یبو خلی په سره ولې شي لکه مرغۍ بیا سکنه مخ خلونه دولې کو به بیا کنه شي خل په دیبا کو نه هغه ولښې لښې ترې کړې دي کنه ټوله خلیند تونده و بل کنه په ډاکه خل باندې بشي په یواسه یا باندې ای به خل ټوله تونده شوی وي مطلب دا چې ټوله خل چې تونده وي کنه ارتی کول یې نه دي ضروري چې بیا تیا که کنه که په ډاکه خل دی بووی شلې کنه ډاکه ته ګوړه پینا دی وکړل باسه د خلې میزو کنه کنه خلوش شولې دا غفر په شاده شول البته کچېره کنه د غوشینه په دې شي خانه جوړ شوې په دې غوشه شي کنه چې ته دې زړی رزې وې امري رزې پشه یا دې غشې رزې وې کنه بي هغه به وکوژي هغه به درې کوي چې هغه لوند تا یې به ورسېږي او کچېرې که نه غاټ زړه پښې پوته و یا که نه غاټ خنجره د غشې پښې پوته و به به لوند یې به نه وي رسولي یې که نه به دا دې کوچ پوته شوه د خولې مې زر پرو دی په دوسه شي په غسل شي ځنه خلک د غوشي نه ډاک کو که نه غوشي تشوي بجاوي وي کنه دا ډاکټر ته ورشي غوشه ډاکټر ته مثلی مثلی وروچي وي کنه غوش ډاک کو بیا پښتنه کو چې کنه غسل به دا ادا کیږي کنه بیا ادا کیږي دا خو بجاو او بل شي مې راچې ولا دا لکه زړه چې وروچي وي کنه پامه دب کړه دا هغه مثلا داس په غوشه شخص شي کچې اگر لا تول نه راکنه بیا پاشه خرج جوړیږي ا مثلا چې ودرو کوږي و دا غوش بیا ته شوی بیا میزه نه خرج جوړیږي ا د وجه نه ای غسل ادا کړي چې هغه شونه ډکړي وي کنه یګه یستو کې ته ضرورت نشته بیا سه پر ډکولو کنه خارج ده وس ول استنشاق او بل دې پیدا مندره فرض دي استنشاق دې ته وی چې به کنه پیدا ته وچه لشي پیدا باندې جذب کې کنه چا پوس ولشي ورسېږي دا سمره چې د سخت حساب وکنه دغه سخت حساب مندره کنه دې پسې حساب مندره دا فرض دي او مبالغه مستحب ده چې د سختې حصې ته لښکې ورچکې شي د پوست نه ډونډي ته هغه مستحب ده چې رشه دور نه وي و د کما نرمه حصه چې دو کنه د مالانه حصه ا دې زیره چې منزل دغه فرض دی په غسل شي په دې پیدا شي کچېرې چړي شي مخې وکنه هغه سخت چړي شي وکنه د هغه لره کول په چار دی هغه سخته به پابو دی بنن نه وځي کنه پکیم زی پر چې دا شخص شو دا هغه زینتون شو به به غسل نه وي ادا شوي په دې به دې نه صفه کوي وغسل سائر البدن او بل فرض یې منزل دې کنه ټول بدن سائر ټکا منا د جميع سراسي منا د بقي سراسي کا بدن نه د ټول بدن وخلی ظاهره او باطنه دا ون مینه مراد وي بلکې سائر په منا د بقي سره ده چې مزل د باقي بدن چې کوم ظاهره حصہ ده کنه ای مزل فرض دی او که اول نه بدن نه د ظاهره حصہ وخلی چې کوم لیدل شي کنه نه نه دا ناس او د سینې نه ونه وخلی بیا په معنا د جمعي سره ده او فرض یې مزل دی کنه بیا جمعي بدن ظاهري سمره چې ظاهر بدن د سار نه پښې راځي کنه په دې باندې په ټول باندې یو ور یې بتر راوځي کنه چې هر وشتلون دي ته یې بورا سړي دا فرض دی یو ور وغسل سار بدل بل فرد مزل بکی بدنا که په چا پرې کنه امه چې ګل پر شاخ وي هغه نه دی منې د غسل دی پر کنه پابند یې بو دریمي اې دې پر نه منې یا کنه هاټه ماټه یې پرې کنه هاټه هتوله به دې ازوی دې تون کلو هاټه یې بجز کوي کنه اې دې ته به رسولې وي البته دا شذې نکینا فرنګي باندې ککړ کو هغه شوي وي سره شوي شوي کنه ایا بنه جزو کې په باندې به پوسر می هغه غسل نو وځي نی او لاس کې هغه شوي چې دا رنگیلا په دې کې لګولې وي کنه او نی کنه غسل کېږي وعند الشافعي رحم الله هما سنتان فيه او په نزد امام شافعي صاحب هما سنتان فيه د مزمزه استنشاق دا سنت دی په غسل شي فرض نه دی خلې من دل پیزه من دل او بل اعفاء لحيه د ژيري ويزول دغه سنت طریقه د ویده ما کچه ایو میټی رسوي کنه په دې به کام نه پرېږدي او بل مسواک ته او بل استنشاق ته پیدي میدل په یې به سره قص الاسفار یعنی کې پر کول یعنی کې لړ ډول دغه سنت طریقه دو او غسل البراجم د دې ګوته باندې میدل کنه دا باندې شي چې خانه دي ا دې کې مزل دغه سنت طریقه د سچ او داس کو کنه او یا غسل کو دا د مستقل منځي په دې شو ګروم دا کېدای شي کنه چې دا دې کې یبني ورنه وتی ونفس الابته اتراغه نه وشتون وکړل کنه چې په ګوته ودرو کوړې کنه د سنت طریقه دا غدو او بل کنه حلق العانه انمو لون دې وشتونه کله ول او بل انتقاص الماء نه به سم دا د فطرت نه یعنی سنت نه شمېرل دي چې دا سنت طریقه ده ولهذا كان سنتين في الوضوء تنویر په پښه وي ولهذا دیو جنا چې د خلې و د پیدې مې سنت دي دا که سنت شوی دی په ودو څه شاخو تو ساوي څه چې په ودو شي مې سنت دي کنه ولنا قوله تعالی امیر د پر دلیل د آیات کریمه ده دې آیات نه مې دا څه به ته وی چې د خلې مې په غسل شي فرض دي دا دې کاله پک امر په اتحار باندې وکړو په طهر باندې نه چې فتح روزنه پوکې سا بلکې فتوه هرو کنه باب تفاعل ده فتوه روزنه شپو کوي سا تطهر یا تطهر باب تفاعل ده مزید دي زیادت مبنا ده کو په زیادت معنا باندې کنه د عربي د کلمات د حساد او چې الفاظ په زیوت وي معنا به زیوت شي چې الفاظ په ډېر شي معنا یې کنه په زیوت شي نه دا د مبالغه ته یادو باب تفاول ده اته د باب تفاول کړه مدهم شو ان ته بدل پته بدل شو دو او پته شو مدهم شو دو حمزه وسی په سره شي چې فتوا هارو زنه به شپو کوي ستا امر بالاتحار امر کړه په اتحار باندې وهو تطهير جميع البدن ودا اتحار وتطهور چاته ویل شي په کول د ټول سیرات دا وی په کول د ټول سیرت ته ویل شي مبالغه سیادو کنه په کول د ټول سیرت طریقه د اصلاح دواړه منه دی وی یو خدا طریقه سره منه وی چې فتوا هو دغه مفعول یې نکړو ذکر چې کله تاسو په وسه شوي څه کنه به د پنکای زوی په کوي څه ا دې متعلق یو مفعول یې نکړو ذکر چې کوم شي په کوي کنه خلی مخ نه خلی لوسینه نه خلی سار نه خلی پښې نه کنه دا ټول سیرت په کوم درنه غوړي ځکه چې متلک نه ذکر شوه خلی مخاطبین ته امر شوه چې تو ځنه په کوي څه کنه او یا دا منه چې دوی ته دا باب تفول دا باب تفول شي کنه مبالغه دو ا مبالغه دا دو کنه چې د بدن یکی مې حصے تا کنه یې به رسول بلا تکلیفه کېدای شي او نه راځي ته به چې واس ورا سړي وي بوره سوي شي کنه ته به بره سوي خو له ته بره سوي شي کنه پاشه مشقت نشته ځکه چې کچره په نجاست حقيقي باندې خپل مردوړه شو کنه مثلا چا سره په شل یا مردوړه یې بوښ کنه هغه خپل مینځي بیا درنګ په فوز شي باندې دي چې نجاست حقيقي باندې مردوړه شي اځي کې مینځرشتا په فوز شي مینځرشتا یا په دې ته کنه پليتي ورنه وتا به دې کې مینځر فرض دي کنه یو دوه ورخه به وکړي خو دې نه به سترګه مرضګیره شي که نه ا دې وجې نه ا دې کې مې دلا سکیت شول حتی چې کچېرې که نه نجسات حقیقي ویر پرې وته سترګې ته چې ته په مردوړې رنجې دې سترګې تېرې کړه ا دې بیا مې ځل نشته باندې که نه مې ځلې سکیت دې سکه چې نه په ناشه ګندګي دو دا رنګ په غوسه شاد سترګې مې ځل نه دي پرس که نه متعذر خوندي خو متعثر دي الا ان ما تعذر اسلام عليه خرجن اما دې کنه پته دې په پکوله د ټول بدن باندې لیکن هغه حصہ چې متعذر وي رسول دې بیګه تا او نه بهار فل دې امر نه لکه اندرون دې ناس کنه اناس نو منزل یا سرګي منزل کنه دا دې آیات نه وتله نه را بکی کنه چې کمر پوت ده کنه وې ته یې بر رسول په بلا مشقت ممکن وي به ته به بر صحیح پاشه به خلورو ولا او په دې پښه رولې درنګ دې ژیرې منزل کنه اجیر لون دی مزل په غسل شه فرض دی پاو د سوزه ته سکیت دی چې چا اجیر وی غاڼه کنه کنه بیا هغه لون دی حساب وجه نه سکیت شو ځکه چې پاسره مواجهه نه کیږي کنه پوسر جیره به مزل کنه ظاهری ولا او لون دی کنه ته یبره سوال کنه پاو د سوزه نی فرض او په غسل شه فرض دی په غسل شه به کنه لون دی جیره یبره سوال بخلاف الوضوء په خلاف تو دسنه امام شفیع صاحب کن اگه تنویر نه کنه جواب ورکوي دوی چې ولې هاذا کان سنتین فی الوضوء وایي چې پای باور کیس کوا لأن الواجب فيه غسل الوجه واجب فرض او دسشه عام زل د مخوي اگه محل ته شو چې مخمي زشتا او مخ اگه څه ته ویل چې پاسره مواجهه کړي والمواجهه فيما منعدمه اول خو میر دا نه مني چې دوی ته فطرت منا سنت تو عشم الفطرت من السنت فطرت منا سنت نه درو فلیا فقط ا دې ډېر منې دي خلقت منا رو لیدو کنه خلقت ته په ابتدایي پیدایش او د دین منا رو لیدو کنه او د سنت منا رو لیدو او د طریقې منا رو لیدو عشم الفطرت لا شي لکن هغه د فطرت نه دي دین نه دي دا په دین شو کنه دا احکام دي د لاسې نه به کنه مشکی دا دین ابراهیمي کنه حسادو په دین شو به فرض اشته په دین شو واجب اشته په دین شو سنت اشته کنه دین هو ډېر اهم ده افیتت منا دوته دین ده او کچېر اومنې ته منا اومنې کې چې نه سنت منا دو بیا ته مراد دې کنه نه پیرا کېږي د حدیث نه کنه بیا به دې کنه مې سنت ونه وخلی کنه نه به دا به د څه ونه وخلی چې لا ټینه د فطرت نه سنت نه دی یعنی په ودسه شي کنه خپل مزل سنت دی او په ودسه شي کنه د پیری مزل سنت دی پر چې تعارض نشي نه حدیث سره کنه دا منه به ذکر بیا کی والمراد بمواحله الحدث مراد د حدیث نه چې دا کنه دا وت کړه دا چې لا ټینه د فطرت نه سنت نه چې پاتې کنه خپل مزل سنت دی پیری مزل سنت دی دا په حالت وړا به ودسه شي چې کله وړا به ودسه وی کنه و ته د خلې و د پیدې مندل سنت دي به دلیل کوي اسلام په دلیل حدیث مبارک سره چې انما فرضان فی جنابت سنتان فی الوضو مزه سم شک دا فرض دی په جنابت سره او سنت دی په وضو سره کدا مر می سنت وخی مطلقاً چې که جنابت وی کنه او که وداسي به دې حل سره معارضه راشي مقابله به راشي کنه و دا حديث بي بفوت شي كنا اذا بي ذات منا بي وكي كنا معارضه حتم شي که خامخا د فطرت منا سنت کې به به د خلې مې درو د پیری مې چې سنت وته ویل شوې دا چې حالت حدث یې نه په ودوسه شي کنه په غسل شي نه وسنته د غسل سنت طریقه رو شي فرخ په شدا درې شول وسنته ان يبدا المختصر سنت طریقه د غسل دادو چې شریبه وکړم بدین کا د فیر تفسیر د پر سنگ شریبه وکړم فیغسل یدیه اول به دواړه لسینه ومیزي یا مړمندې رسې لکه په وځای میزي کنه دا سنت طریقه ده وفرجه او خپل فرج به ومیزي سنجا به وکړو کنه که استنجا یې چې کړی بیا کنه په هر غسل شي کنه که جمیل مزه پر لومبه که عید مزه پر لومبه کنه استنجا کړل دا سنت دی کنه که سباول مولد نیوی کړیا وفرجه د خپل فرج کنه دا به ومیزي دريام ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه او لره به کو پلتی کچیر د په بدن پر چیرته واه چیرته منی منی پر شاه په ورانه پر په خټه پر کنه په ککړ شو کنه اول د کنه دا باندې بو ورته له کو دا د لره کو علم به دو کنه مخه چې دا کنه کام شي چې به ډېر یې به له وکړه کنه مجبور نشي دا چې پر شاه یو په سیبه پر تاله کې کنه لوټا به سره کنه یا کذابی په سر باندې بتاله کا وسائر جسده او په دې بکی سرات باندې بتاله کو سلام درې وره دا طریقه ده چې په سر باندې یو کنه یې بتاله کا بیا په شی مټی تاله کا به دنه باندې په کیر مټ تاله کا او دا څه کړی چې کا چوال په شی مټ تاله کا بیا په سر تاله کا بیا په کیر مټ تاله کا نه او دا څنګه چې کله په شي مړ تلې کا په کړي مړ تلې کا به کنه اوس نه بل په سار بولا تلې کا درې وړه کنه کړل شي دا چې پلې شي باندې لومې کنه ثم يتنحى عن ذلك المكان دره بعد فسان وشي دې غزوینا چې د کیمې کنه یو پسند دن تلې کړی دي فيغسل رجليه بأبز كبشا ومزي هكذا حكت ميمونته رضي الله تعالى عنها اختصال رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګه نقل کړو ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها على مدل د نبي كريم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم د لمبدو کې طريقه ونمونه ميمونه داسې پېښ کړی و کنه عمل یې پېښ کړی و چې نبي صلى الله عليه وسلم داسې لمبدل ده کنه وانما يؤخر غسل رجليه فسر کوي به مزه دې پښې دا د فودوسي اول نه مزي لأن ما في مستنقع الماء المستعمله لکه چې دوړې پښې دي په زوی دي جمع کولې دي به مستعمل شي دا لکه چې دا په ډوب به ویلوړ وي شوار غوندې زوی به وي که نه چې اوداس وکړو پښې ومینځي که نه خو دا لکه خو به دا یبو جمع وي پښې به یې که نه بیا ګندا شي بیا چې کنه پر لوم به کنه د ټول یې به دالکه پیسه کا جمع کوي پښې به کنه بیا مرګوري شي اې دې وجه نه کنه پښې د امر نه مې چې کنه ټول سرات مې دي به د ګوشې ټول شي پښې به په ګوشې مې ځي کنه چې پښې بیا صفاشي فلا يفيد الغسل فلا يفيد الغسل بیا میدل پیدا نه ورکوي بیا به میز ځکه چې مستعمل یې به شي ویلوړي دي حتی پیدا یې چې لوکانا على لوح کچره په تخته باندې ویلوړو داړه وا ایبا ادي کتم کدلې نه تللې یان سبا حمامینه دي فرشینه دي کنه تیزه باندې په فر په پادو باندې ویلوړو بلا یو اخر به بل په سټ کوي چې کله او داس کې پښو میزه کنه احساس چې لوم به کنه اپو سره چې کی مې بدري مې کنه ا بیا دې کا جمع کېږي نه چې په بیا مر درېږي کنه هغه ټول یې کنه بیا درې مې کنه نه په دې پوکې پته کېږي کنه نه مر درېږي وانما يبدا بذات نجاس الحقيقه اول به شروع کو په درکو کې د پلتي حقيقي باندې چې ته کمري پر اول هغه لري کو کيلا تزاده به اصابه الماء دې پر چې زیتای نشي پر سو کې به باندې یبو چې پر ورا سړي کنه ان تنقض ظفائرها في الغسل چې دوه ډنګ کو خپل کوسې په غسل شي مخه به سړي سړي نه ګنده کول دا غا پښنو کنه ا پړي ونه کنه ګنده به کول څه کو وټو وټو څه کنه وړو وړو بدا کنه چې لوم بي کنه ا دې وکه وشي وشتونه چې کی مخینه دي ميزينه دي ا دې وچ پته کې ځکه چې ګنده شوی دي کنه ا پړي ونه غشتي یا رسول الله انی امرات اشد ظفری زه خو شدینا یم او د سر کنه کوسې ګنډه کوم اف ان کو فی وصل جنابته اجرابات کو غسل شي پیدا د زړنګ و دا خارج ده ځکه چې کنه بار بار کنه دا که شی ته وکاور پیښې صحبت مې خاون صحبت سره کو کنه به به دولو می سبو بیا لومي بل بیا لومي به سر کنه هر وخت وسوي نبی سمته کې چې یکفی کې اذا بل حلمه اصول شارکه